چې دې صورت آیت نمبر 21 کې لفظ د احقاف راغلي دي په دغه وجه تمام صورت احقاف باندې مشهور شو د سورۃ الجاسین رسته نازل شوه دی 66 نمبر سورۃ دی او نور تمام صورت چې دین هغه مکی دی مصف اعتبار سره د صورت جاسین رسته دی او نزول اعتبار سره هم د صورت جاسین رسته دی بیا د دې صورت مخکنی صورت سره ربط یو سو وجوه دی اول دا چې مخکنی صورت کې د شریعت د اتباع حکم اوس دې صورت کې بیانې کې تصدیق د شریعت په صداقت د نبی او په صداقت د قران دویم دا چې مخکنی صورتونو کې تخویفات اخرویه کثرت سره بیان شلم اوس دې صورت کې بیانې کې تخویفات دنیویه بلدا چې مخکنی صورت کې ویلو فمن يهديه من بعد الله د دې صورت لسم آیات کې الله وایي د دې صورت دې صورت کې الله فرمایي پای کې مونږ ته خیر او برکت ملاويږي نو الله رب العزت د دې صورت 28 نمبر آیات کې دې جواب را لګل دي چې کله دوی په عذاب کې گرفتار شل نو بیا ولې د معبودان باطلو د عذاب نه بچ نکړم بیا خلاصه د صورت صورت کې سلور رکوګانی دي او آیاتونو کې اختلاف دی بعض وی 35 آیاتونه دي او بعض وی 34 آیاتونه دي او وجه د اختلاف چې دی اغلم بنه آیات ته حامیم بعض علماء لیکي چې دا مستقل آیات دی د کلماتو تعداد دی او د حروف تعداد دی بعض مفسرین فرمایي 2595 دی لکه خازن وی او تنویر المقباس لکی چې 2600 د حروف تعداد دی بیا صورت مشتمل دی په دوه بابونو رومنی آیات کې الله اعجاز د قران ذکر کړي په لفظ د حامیم سره بیا دې میات کې الله ترغیب ال قران ور کوي دعا اسماء الحسنا به الله ذکر کوي او بیا درې میات کې دلیل عقلی به او دلیل عقلی سماعی او ورزین ځکه معبود خو هغه چې په هغه باندې دوه قسمه دلایل موجود وي دلایل عقلیه او دلایل نقلیه معرونی ما توخه تاسو چې د چا عبادت کوئ آیا دلایل عقلیه شته یا دلایل نقلیه بیا پنځم آیات کې او شپږم آیات کې برد علی الشرک وی دشمنان به پرز د قیامت عابد او معبود دواړه بیا اوم آیات نه مزجرونه شروع کیږي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات رمنه زجر عادی ته لیکي کې زجر په انکار د قران بیا اتم آیات کې دویم زجر وایي ام یقولون افتراه دا زجر دی په انکار د رسالت یو لسم آیات کې بیا زجر وی او نهم آیات کې بیانې کې دلیل وحی قل ما كنت بدا من الرسل او دلیل وحی چې دی هغه د ان تبع الله ما یحا الی یومان الا نذیر مبین حق وې غره دین وې نو موږ به مخکې شو دا صحابه کرام بنو مخکې شي او غریبانان دي سرداری موږ سره ده دولسم آیات کې بیانې کې دلیل نقلی د کتاب د موسی علی السلام نه او بیا اخیری دو آیاتونو کې بشارت وی دیم دا ولا هم يحزنون او دریم دا اولائک اصحاب الجنت بیا اور پسې پنځم آیات نوا دویم باب به تر اخر د سورته پوری دې کې بیا تقسیم کې د انسانانو چې انسانان په دوه قسم دي یو قسم انسانان هغه دي چې هغه د الله دی یووالي قائل دي دویم د متأخرین اصطلاح چې هغه ورته حروف مقطعات وي دغه په تقطیع کې هم بنوي ها به جدا وي میم به جدا وي دا ګوره عبس اور بے فیدی نه دي ابن کثیر په دې باندې سخرت کړی الله د فیدون ډک قران را لګلې اگر چې مونږ ته معنا نه ده معلومه لیکن په تلاوت مونږ ته ثواب ملاويږي کنه نو څنګه به فائدې شنه او دا رنګ نه دا کې د درست چې سو کوی چې قران کې بعضي الفاظ داسې شته چې فقط تعبد په کې دي شي اظهار د عبدیت به کوي ابن کثیر په دې معنی مراد کړی دی اصل مقصد به کې اعجاز د قران دی یا نازل دل د دې کتاب دواړه معنی درست دي د طرفه دا غزاد نه دي چې غالب دې د حکمتونو والا غالب دې په کافرانو چې قران نه مني حکیم دې د حکمتونو والا دې چې چاله توفیق ورکړي چې ایمان راړي قران مانی علماء لیکي چې الکتاب تمام قران مراد دی ګوره خان اول نو اخلا تر اخره پورې چا مشتمل دی په دیر شو سپارو باندې دا ټول کتاب الله را لګل دی او سراسر د هدایت نډک کتاب دی یو یو حرف چې دین واغان د خیر او برکت نډک دی نو موږ ته پکې خیر او برکت ملاويږي نو الله دلیل عقلی بیانې پرد دغه عقیده باندې چې برکات دا غزاد په اختیار کې دي چې خالق د اسمانونو دی او خالق د زمکه دی ما خلقنا السماوات او نه دی پیدا کړی مونږ اسمانونه او زمکا او هغه چې دی په درمیان کې دی الله بالحق مگر په یو خاص پیدې سره هغه فائدہ دا چې معرفت د الله وشي خلق الله پیجنې د الله د قدرتونو مظاهره وکي معرفتو کې د الله د کمال قدرت اصل مقصد دا دی ښا ابن کثیر فرمایي الا بالحق لا على وجه البعث والباطل زمین او اسمان مونږ باطل نه دی پیدا کړی چې مونږ لبی کو بلکې یو خاص مقصد د بارے مونږ پیدا کړی چې هغه ته اظهار حق ویل کی نو اظهار حق تمام مفسرین لیکي چې هغه معرفت د الله دې ګورې ښه دا دلیل دی په دې خبره باندې چې د کائنات دوا علتونه دي د پیدایش یو ته لکېږي علت د تخلیق اذن ته لکېږي علت د وجود یا علت د مقام سورۃ یونس تفسیر کې روح المانی لیکي معنا دا چې یو علت د تخلیق شو دویم علت د وجود یا د بقا شو هغه معرفت د الله دی ګورې خان دارت پاکستان وایي چې کوم کسان وایي چې د کائنات د پیدایش علت چې دغه وجود د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی او بیا حدیث پیش کوي وی حدیث قدسی دی لولا کلمه خلقت الافلاک دا حدیث هر اعتبار سره باطل دی دا صحیح نه دی زمان نبی کتنه بینو زمین و آسمان بنو دا حدیث چې نه عقلا درست دی او نه نقلا درست دی ښا عقلا خو په دې نه دی درست چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو پیدا او زمین او اسمان پیدا و یو خبره دیمه خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا کې نشته دی بیا هم زمین او اسمان موجود دي دا دلیل دی په دې خبره چې وجود د پیغمبر دا ګوره نه علت د تخلیق دی د کائنات او نه علت د بقا دی نه علت د وجود دی او دا کدا حقیقت کې مسلمانان ته اهل کتابونه راغلي و ځکه اهل کتاب به کو زیر علیہ السلام نه وي زمين او اسمان بنو پیدا نسواراو به کې عیسی علی السلام نه نو زمين او اسمان بنو پیدا شیعگان وی کې 44 ابن وین زمين او اسمان بنو پیدا نو دا عقیده حقیقت کې مسلمانان نه چې مسلمانان ته چراغلې ده نو دا د اهلي کتابونو راغلې ده اهلي کتابونو او کوم حدیث چې شیعاګان یا سنیان پیش کې په دې مسله کې دا موضوعي حدیث ته موضوعي لولا کلمه خلقت الافلاک دا خلق د ځان نه جوړ کړي روح المانی لیکلې وي بیا پیرت کړي کوم مفسرین چې لیکل نو بیا په رد کړی چې دا حدیث صحیح نه دی ځکه دا د نصوص قطعیو نه خلاف دی قران کې الله الا بالحق الا بالحق وی زمین او اسمان الله ما پیدا کړی ظاهر حق د پاره چې خالق خلق کو پیژني خالق دا معرفتو کی او نیټه مقرر سره دې کې فنا ته اشاره ده چې الله زمين او اسمان پیدا کړی دي الله دې نه نیټوم لیکلی ده هغه نیټه چې دین هغه صرف الله ته معلومه ده چې په کوم تاریخ به اسمان راټاویږي او زمکه روانيږي دا نظام د کائنات بدر هم بر هم کی په دې تاریخ تفصیلی تاریخ باندې صرف یو الله خبردار دی والذین کفروا عما انذروا مهرزون دې جمله کې اوس زجر ده کافرانو ته چې دومره لوی کتاب لوی ذات را لګلې دي او کافر د دې نه اعتراض کوي او هغه کسان چې کفر کړي دي اما د هغه سنا انذرو چې باغی ورته یې ملاوي دي چې مورزون اراز کوونکې دي نو ما عبارت د قران نه دی خان نو قران په ذریعہ کافر ته یې ملاويږي انذرو خوفو فی القرآن خازن مانا کی د مشرکانو نه د دلیل یو تن چې په یو عقیده روان یې تبته مطالبه کې د دلیل کنه اصحاب کام چې نو هم مطالبه کړي وکنه صدلیل د تاسو سره چې تاسو د غیر الله عبادت کوئ تمام دنیا په هغه طرف روانه ہے او بادشاہ هم په هغه طرف روانو د قیانوس چې دلیل نشته دینو دروغ وای په الله باندې حالت کې ویلو فمن ازلو ممن افترا علی الله کذبا ډیر ظالم دی هغه څوک چې په الله باندې دروغ وایي به دلیل روان دی یو طرف ته وایا زما نبی ارایتم ما تدعون آیا تاسو سوچ کړی دی په هغه معبودانو چې تاسو را بلای ما سوا د الله نه مظهری لکی ارایتم کې استفهام تقریری دی خان او اصل مقصد په دې کې سید متکلم چې کلام کې استفهام تقریری راړي مقصد دا چې مخاطب چې دین واغا په اقرار باندې آماده کی داغه توجه اقرار طرف ته پیدا کی توجه پیدا کول د پاره متکلم په کلام کې استفهامي تقریری لري او ما تدون دو معنی دي یو معنی دا تدعون چې تاسو ورته را مدد شوی په تکلیفونو کې یو معنی دا دیو معنی دا چې ما تعبدون چې تاسو عبادت کوئ دا دیو معنی عبد الله ابن عباس کې ښه دغه هر هغه پکار چې هغه د اسبابونو بری اسباب نه پر چې کوم پکاري نه ته عبادت وې نه کیږي چې ته کوم معبود ته आवाज کوي ته ورته معبود وای هغه حاجت روا غني ما فوق الاسباب اوریدون کې غني خپل د پکار دا خو بیا عبادت شو مدارج السالکین کې دغه تعریف کړی دی جواهر القرآن کې هم لیکیم هنده شیخ رحم الله یا ایو الناس عبدو په تفسیر کې چې هر هغه پکار چې هغه د اسبابونو غري او دیم دا چې پکار کوون کې تدعون هم دلته کې محذوف دي چې تاسو بلای من دون الله ما سوا د الله نام علما لیکي چې من دون الله عام دي ذی عقل او غیر ذی عقل ټول ته شامل دي زکه په مقدس مکه چې کوم معبودان دي نو باس پکې ذی عقل نه لکام بیا دین اولیاء دي نیکان خلق دي او توازن کیږي بریلیان رسول الله تواز کې وی یا رسول مدد شیعگان چې دین هغه علی سب تواز کې وی یا علی مدد نسوارا چې د عیسی علی السلام تواز کې او يهود چې دین او زر علی السلام تاواز کې دیو جنا تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکي چې من دون الله عام دی ځکه ورپسې چې ویش پغم آیات کې وایذا حشر الناس کانوا لهم اذان وکانو به عبادتهم کافرین حشرا جمع کېدل کانرم آدان دشمنان کېدل دا ټولي خبرې د عقلاو نه چې دینو فهم کیږي خام معلومیږي چې صرف بوتان مراد نه دي بوتان بلکې هر معبود من دون الله دې کاغه زیر علی السلامي کاغه عیسی علی السلامي کاغه ملائک وي او کاغه چې دینو اولیاوی نیکان خلق وی کته مجازن بوت مراد دینو زموږ ته هم چې حقیقت باندې عمل ممکن دی نو مجاز تطلب نه کوي مجاز ته بدلانه کوي چې کله حقیقت متعذر وي کنه یا حقیقت متروک وي قلوا یا زمان نبی ارایتم مال خبر راکایم ما په حقیقت دا غ معبودانو چې تاسو بلای من دون الله ما سوا د الله نه ارونی د تلګي مطالبات دلیل عقلی ابن کثیر معنا کې ارشدونی زما رهنمایو کوي چې زوم تاسو سره په دغه طرف روان شم دلیل خو یې کنه امام رازی رحمه الله تفسیر کبیر کې 606 کې د وفات ته هغه فرمایي چې ارین ارونی ماند اخبرونی دی مال خبر راکې خبر چې معبودان غنایم نو مالا خبر را کې معنا دا چې دلایل پیش کړي ځکه دلایل چې دي نو په دوه قسمه دي یو عقلي دلایل دي دویم نقلي دلایل دي نو ارونی ما ذا خلقو مطالبات دلیل عقلی ما توخه ما ذا خلقو سچه پیدا کړل د معبودان باطل او من الارض دزمه کې د سیدونو نام مضاف حذف دی یاشته د دو برخه پاسمنونو کې تاسو خیال وی زمکه سره خلقو وین آسمان سره چې دینو شرکونو وین د اصل مقصد چې دینو هغه سکوت د مخاطب مقصود دی ښا سکوت د مخاطب متکلم تعبیرات بدل کی ځکه مؤاخذه چې انسان کېږي نو په تعبیراتو کېږي نه کله کله یو تن سم مسله بیانې لیکن تعبیرات درست نه دا تعبیرات په وجه باندې مناظره کې هغه بیا ونی ولې شي تعبیرات به داسې پیش کړي چې څوک در باندې اعتراض ونه کی او خبره دویمه خبره دا چې هغه تعبیرات ته پیش کړي مخاطب غلی شي بیا سره جواب نه ښه په دغه بنیاد زمکه سره خلقو وې اسمان سره چې دین شرک کونو وي که چرته دا شرک ونی په زمکه زمکه سره ویلې چا زمکه کې د دوه سه حصہ شته وي صبره خشته تا ته وای چې ها بیلو کې زما دوه کنال زمکه ده یا فلان کې ده کې زما دومره پټه ده نو اصل مقصد بده کې چې دین سکوت د مخاطب ده ایتونی بکتاب من قبل هذا مخکې مطالبه وا د دلیل عقلی اوس دلته مطالبه د دلیل نقلی راوړې ما ته کتاب منزل منزل کتاب لکه سورته فاتر سره ختم آیات کې تیر شنو التم دغه مطالبه چې داسې کتاب چې هغه آسماني کتاب وي دانا چې تاسو د قلم نکر کر وکلیم او په صفو باندې سلیکلی او بیا ورته چې کتاب الله دی دا سې کتاب نه منزل کتاب چې د الله تر طرف نه راغلی کتاب وي من قبل هذا مخکې د دې قران نام خازن لکی 741 کې د وفات ته من قبل هذا من قبل القران وفيه بيان لما تقولون چې قران نمخ کې راغلی او تاسو چې سوای د دې بیان وی پکې ته او دیم چې د اوسارت من علم دا دلیل نقلی کې دویمه مطالبه ده یا نقل کړی شوی دلیل من علم د علم پرانا کی وی امام کلبی رحم الله فرمای بقیت من العلم چې تاسو کوم مشران دي هغه باندې آسماني کتاب راغلی او تاسو سره موجود وي او دیم قلنا چې وسارت من علم اکرما او مجاهد او مقاتل دا کابرین فرمایي چې او اثارت من علم مراد چې احادیث د انبیاو مخکې چې کوم انبیا تیر شوی دي چې دا او احادیث وی عیسی علی السلام حدیث دی یا د موسی علی السلام حدیث دی یا د بل پیغمبر حدیث دی چې تاسو کوم شرکیات په روان یې چې دا غي اثبات به سره وشي او قاموس کې لیکي چې اثر اصل کې لیکيږي د یو شی باقی حصہ باقی حصہ معنا دا چې د کتاب الله نه علاوه بل یو اضافي خبره چې داغه معاشره کې اعتماد کیږي لکه زمون اسلامی معاشره کې د قران نورو د حدیث اعتماد دی کنه نه نشته دی نه تاسو سره کتاب منزل شته دی نه تاسو سره حدیث د انبیاء شته دی نو من ازل ممن يدعو من دون الله دا گمراهی شو نو څوک دې ډېر گمراهان ممن دا چانا يدعو څه قبولتیا نشي کولای جواب نشي ورکولای د تا الی یوم القیامت الی یوم القیامت چې دین د هدف د وهم ده چې आवाज ورته کوم کوم کې دې شی یو نه ورځ اجابتو کی کنه سباو کې بل رزو کې کال پسو کې شل کال پسو کې الله فرمایل نه نه تر قیامت پورې اجابت نشي کولای او دې ته نه کېږي تاکید په عدم اجابت کې خان ځکه مخکې ویلو چې لا استجیب له اوس ورپسې فرمایي لا یوم القیامه تر قیامت پورې ورستا خبره نشي منلې نستا आवाज اورې دي شي امام بغوی رحمه الله خسته معنا کې دلته کې هغه فرمایي لا یوم القیامت ابدم ما دامت الدنیا همیشه ستا قبولتیا نشي کولای تر څو پورې چې دنیا موجود ده وهم ان دعائهم غافلون او که چرته اولیاء دی او نیکان خلق دی نه خو په عالم برزخ کې دی په خوشحالو کې دی او خو د عالم دنیا نه خبره دی فدغه وجه الله فرمای وهم او دغه معبودان ان دعایم د بلنی داغونان دلته کې ان دعاء من يعبدهم دي د بلنې د هغه چانه چې هغه عبادت کوي غافلون جاهلون ابن عباس معنا کوي نا خبر دي او که تاسو خیال ودل دکی آیات کې چې لفظ د من راغې من لا استجیب له او بیا اور پسې فرمایي وهم ضمیر د هم ورته راځي کین او بیا اخر کې چې غافلون وایي سوي غافلون واونم سره جمع راړیم واونم سره چې جمع راځي نو هغه د زیاقل جمعي خان زیاقل دلیل دې په خبره باندې چې دا بوتان مراد نه دي هر معبود دې من دون الله من الملائکه و عیسی او عزیر تفسیر کبیرم لیکي مظهریم لیکي انبیاء دی او کوم اولیاء دی کوم ملائک دی ټول نا خبر دي او بیا مفسرین لیکي چې غافلون نه مراد چې نه اوریدل لیکه غافل ذکر دی چې ناوري کنه په دې باندې یو دوه تاییدات وګورئ تاسو یو سورته یونس سورته یونس آیت نمبر 29 سورته یونس آیت نمبر 29 قبرونو والا چې دین आवाज نه اوري سید عائشہ رضی الله تعالی عنها او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله په نفي د سماع موتا چې د کوم آیتونو استدلال کړی دی هغه په دوه قسم دي یو قسم آیتونه هغه دي چې هغه صریح دي اخو ومان تری مسلم من فی القبور انك لا تسمع الموتى فانك لا تسمع الموتى دا ایتون دا صریح ایتون دي امام اعظم ابو حنیفه رحم الله د دې آیت مبارکه متعلق فرمایي چې دا آیت هم دلالت کوي په نفي سماع موتا باندې چې مونږ ناوري اگر چې صریح نه دی لیکن احتمال خو پکشته کنه نو غافلون نه مراد چې نه اوریدلې اورینه چې تاسو ورته आवाज کوئ نو دغه معبودان مزعومان دا به ګره پرز د قیامت ستاسو دشمنان وي او کله چې جمع کړي شي پرز د قیامت دغه معبودان او عابدان ټول قانون وی با دغه معبودان لهم لمن يعبدهم هغه چا د پاره چې چا عبادت کو آدان دشمنان به نو دشمنی چې ده نو دا د ګټې نه نه نه د بوت نه امام رازی رحم الله فرمایي چې دا لفظ د اعدا ان او لفظ د حشرام او پنځم آیات کې لفظ د غافلون او بیا شپږم آیات کې لفظ د کافرین دا ټول اشارات دلالت کې په دې خبره باندې چې مراد د من دون الله نه صرف بوتان نه دي بلکې انبیاء هم دي اولیاء هم دي ځکه جمع کول او بیا دشمن کېدل او انکار کول دا د جماعات نه خو ناممکن خبره ده او کته مجازن به خبره شي زه به تاسو هم چې مجاز تول لکه چې حقیقت باندې عمل ممکن دی دا مجاز خو نه متعذر دی نه متروک دی وکانو به عبادتهم کافرین او شبدو په عبادت د دوی انکار کوونکي کافرین په معنی جاهدین دي بینات واضح آیاتنا امر او نهی چې دین هغه پکې خو واضح هي ویا کسان چې کفر کړي نه په اړه د قران یو قول دی چې حق نه مراد پورا قران دی دویم کول نه چې حق نه مراد هغه آیاتونه د قران دی چې آی کې مسله بیانېږي د الله دی یووالي ځکه کافر چې دی بعض آیاتونه د قران مني لیکن هغه آیاتونه نه مني چې پای کې رد شرک وي هاذا سحر مبین د دې دوه معنی دي یو معنی دا چې سحر مبین دا خو جادو دی موږ دې سره مقابله نشو کولی د کام تور سره معاشره کې وای کنه فلان کې او خالص جادوګر دی وای هغه سره به څوک مقابله وکي یو توجیه ده دویمه توجیه ده چې سحر اصل کې لکېږي به حقیقت شي ته هغه شی چې داغه څه حقیقت نه نه ته سحر وای کنه دا غرنګ د کذب هم حقیقت نشتی کنه په دغه بنیاد بعض مفسرین دلته کې سحر ماند کذب اخلي هاذا سحر مبین هاذا کذب مبین دا خو دروغ دی ښکاران او بعض علماء لیکي چې سحر ماند باطل ځکه سحرم باطل وی کنه ام یقولون افترام دا زجر دې په انکار د رسالت او د دوی په انکار کې اوس ترقی ده د ادنان اعلی طرف ته مخکې اعتراض په قران باندې وو اوس اعتراض چې په معلم د قران باندې دی دا ترقی شو ځکه په معلم د قران چې اعتراض کوي نو دا اعتراضونه ستا ډبل شلوس یو دا چې معلم دی او دیم دا چې عام معلم نه دی بلکې معلم د قران دی دا ډبل اعتراضونه شلو آیا دوی چې دا محمد قران د ځان نه جوړي د ځان نه جوړ کړي وي ځکه دیوم عربي دی او قران هم عربي لا اخذنا منه باليمين مونږ به په قوت سره ونیو نو یا زمان نبی نه افترایته سورۃ انعام کوم لفظ د قل ډیر راغلی دی ښا قل قل وایا وایا وایا دلته لفظ د قل ډیر راغلی دی او سورۃ انعام کې چې لفظ د قل راغلی نو 63 ځله راغلی ښه خطیب سوال ته کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمر چې نو 63 کال و دا لفظ د قلم 63 ځله راغلی دی صورت کوم لفظ د قل بار بار راغلی سلم آیات کې ویلو قل ارایتم بیا ور پسې چې دینو دلته کې الله وی قل ان افتریته لهم آیات کې بیا راشي قل ما كنت بدا من الرسل جواهر القرآن کې لیکي چې ته لیکي کې طریقه د تبلیغ د الله دین دا سره سوام قل وای زمان نبی نفتریته کدا قران ما د ځان نه جوړ کړی وی لکه تاسو وای فلا تملكون لي من الله شيئا الله ما زما مؤاخذه کوي الله ما په عذاب کې گرفتار کوي الله ما له سزا را کوي د احترام لکه سورته حاقه اخر کې دي نو تاسو خو ما بد الله د عذاب نه بچ نه کړي مال الله سزا نه درا کړي بلکې الله زما تصدیق کوي دا دلیل دی په دې خبره چې زه مفتری نه مکنه قران ما د ځان نه نه جوړ کړي بلکې منزل کتاب دی الله را لګل دی او زداغي دعوت چلوم هو یا زمان نبی ان افتریتو کده ځان نه جوړ کوم قران نو فلا تملکون لی طاقت منل رہے تاسو زما لی مال پاره من الله اذا الله د عذاب د تر من الله اذا الله د عذاب نشه ان استاقت هیڅ قسم طاقت تاسو ما بچ کولای نشئ الله مال عذاب نه درا کړی رښتینی پیغمبر باندې الزام لګی چې د مفتری دی الله دې سزا ورنور کی چې الله نا خبره دی الله فرمایل هو عالم الله په دې په خبرو تفیزون فيه چې دوی پای کې کو پی وای کوم خبرو کې چې دوی کو پی وای او په خبرو کې داخلي بعض علماء لیکي چې توفیزونه مراد چې تکذیب دي افترا ده قران ته جادو ویل په دې ټولو خبرو کې دوه داخليږي نو الله په دې باندې عالم دی خان کفا به شهیدم بیني و بینکم پر دې الله گوام بیان د دلیل وحی دی او بیا د دوه شبهو جوابات الله ورکې دی آیات کریمه کې د دوه شبهو جوابات لمنه شبه دا چې مونږ ته ته مفتری وایو مونږ ته ته دروغجن وایو وجدار چې ته چې کومه مسله بیانې دا مسله تا نه مخکې بل چا نه د بیان کړي دا خو ناشنا مسله ته بیانایم په دغه وجه ته ناشنا رسول شوي جواب راغی ما كنت بدا من الرسل زګورې ناشنا رسول نیم نه ناشنا مسلې بیانوم بلکې ډېر رسولان مخکې راغلي دي هغه دغه مسله بیان کړې ده دویمه شبهه رااله هغه دا چې ته مفتری نه ما زمونږ به دا خبره ومنو چې ته صادق یې ته رښتیا وایې نو موږ ته حالات د مستقبل بیان کړي چې سار بس کی بل ورځ بس کیږي کال پس بس کیږي جواب راغی او ما ادري ما يفعل بي ولا بكم ما ته علم نشته چې سکیږي ما سره او تاسو سره ځکه حالات د مستقبل چې دي داغه تعلق خود مغیبات سره دی او عالم په مغیبات باندې صرف یو الله دی او یا زمان نبی ما كنت بدعا من الرسل بدعا او بديع دا دواړه چې د هم معنا دي لکه نسب او نصیب هم معنا وي بیا دې دوه معنی مفسرین نقل کړي یو معنی دا ما كنت بدان نیم ز ناشنام من الرسل د رسولانو نه زه اوس ناشنا رسول نیم او نه معاشره د رسولانو نه چرته ناشنا ده ځکه الله ما نه مخکې ډیر رسولان را لېږلي دي الله دا هو تعارف کړی دی الله هو له معجزات ورکړي دي آسماني کتابونه پر راغلي دي نو زه خو ناشنا رسول نه ما بدعت تا چې بدعت ویلې کی دا هم په دغه بنیاد څنګه ناشنا یې کړل دغه داګه په وجود باندې څه دلیل نه تفسیر کبیر کې امام رازی رحم الله لیکي چې ول بدعتو ما اخترام مما لم يكن موجودا قبله بحكم سنته چې خلکو د ځان راوخ کې او موجود نه داغه نمک کې په حکم د دلیل دلیل پینی ناشنا خبره یو معنی دا چې بدن ز ناشنا رسول نیم ډیر رسولان مخ کې راغلي دي انسانانو پیجندلې دي چې رسولان د الله طرف ناراضي دا یو ضرورت دی روحاني او دینی ضرورت دی چې الله د معاشري اصلاح کوي او دیم دا بدن او یا زمانه بي ما كنت بدن زنه مړم باندې د رسولانو نام مخکې ډیر رسولان راغلي دي او د الله د یووالي دا مسله بیان کړې ده لها استاس دا خبره کول چې ته مفتری درو وای په الله باندې دا ځان نه لګیای امام رازی رحمه الله دلته کې بیا شپږ معنی کړی دي هغه بیا تفسیر کبیر کې وګورئ بدم من الرسل به وما ادري ما يفعل بي ولا بكم دویم اعتراض داغه جواب چې ته مفتری نه یې الله دروغ نه وای نو موږ ته حالات د مستقبل بیان کړي چې راتلونکي حالات بسنګي نو وایا زما نبی و ما ادري ما ته علم نشته ما يفعلوا بي چې سکیږي ما سره ولا بكم او تاسو سره د دې ما ته هیڅ علم نشته دا ما يفعلوا بي ولا بكم دا جمله د مشکلات القرآن نه ده دو جوابات کوم تاسو ته اول نه اشکال بیانوم هغه اشکال دا چې کله د آیات راغې چونکی دا صورت مکی دی نو مکی والا چې د دې آیات د نازلېدو وروسته خوشاله شي فرح المشركون فقالوا واللات والعزام ما امرنا و امر محمد عند الله الا واحد زمونږه او د محمد معامله په نزد الله یو ده لہذا وما له علينا من مزيه وفضل د دې مونږ باندې اس غرواله نشته ویم ځکه مونږ ته علم نشته وی چې راتلونکي حالاتو کې مونږ سره سکی قبر کې مونږ سره سکیږي اخرت کې موږ سره څه کېږي نو داسې محمد ته علم نشته چې د جنت ته ځي او که جهنم ته ځي نو په دې اعتبار چې نو د آیات د مشکلات القرآن نشوخه تاسو پوه شئ دو جوابات دي ما سره سکیږي پر ورځ د قیامت زما مؤاخذه کی په خلاف اولا کارونو ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك سره چې د آیات منسوخ شو یو معنا او دویمه معنا دا چې ما يفعل بي مراد د دینه چې د احوال د دنیا دي احوال د آخرت نه دي احوال د آخرت او خو معلوم دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به جنت ته ځي د جهنم د عذابونو نه بچ دی محفوظ دی دا رنګ صحابه کرام به جنت ته ځي نو احوال د دنیا مراد دي احوال د دنیا چې ما سره سکیږي د الله طرف نه ما باندې څنګه ازمیختونه راځي لکه څنګه انبیاو باندې راغلي انبیاء باندې ازمختونه راغلي دي کنه بعض قتل شوی دي بعض ارشوی دي او بعض ورته ورزول شوی دي مختلف تکلیفونه انبیاء ته ملاو شوی دي ما يفعل بي ولا بكم احوال د دنیا مراد دي واما فی الاخره فمعاذ الله قد ولما انه فی الجنه تفسیر کبیر لیکي او هر چې دی احوال د آخرت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو معاذ الله اخو معلوم دي چې نبی صلی الله علیه وسلم په جنت کې وي لا ادري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا اخرجوا كما اخرجت الانبياء وخت کله کېږم زه د مکې نه د ګامبیا وخت کله شو د خپل زینونه ام اقتلوا كما قتلت الانبیاء یا قتل کېږم زه لکه انبیا مخکنی قتل شوی دي او تاسو بارکه ما ته علم نشته دي چې تاسو سره بس کېږي اکه د مخکنو انبیاء چې کوم تابعدارو ملګریو او سره چې کوم او سره هغه باندې چې کوم حالات راغلیو د قومونو طرف نه داغه ماته علم نشته چې تاسو سره سکی دا یاد دا شو لکه د سورته انعام آیت نمبر 50 ته او سورته اعراف آیت نمبر 188 دی او سورۃ نمل آیت نمبر 65 خان احوال د دنیا مراد دی احوال د آخرت مراد نه دي احوال د دنیا مراد دی دا قول راجح دی او دا قول اکثر مفسرین نقل کړي دي خان نو منسوخ دی بیا آیت په آیت د استغفار سره چې کوم سورۃ فتح کې را روان دي یغفر لك الله ما تقدم او د صحابه کرام او احوال چې دین واغم ولا بكم دم منسوخ دی هغه آیاتونو سره چې هغه کې الله رب العزت د صحابه کرامو په دې سره هم که د صحابه کرامو د آخرت احوال واغستې شي نو هغه منسوخ شو بیا او بیا حدیث کې چې دین دوی تایید موجود دی ام علا رضی الله تعالی عنها انصاریه صحابیه ده کله چې عثمان بن مزون رضی الله تعالی عنہ وفات شو نو دی وی چې رحمت الله علیک ابو صاحب ادا کنیتو رحمتنا د الله په تاوان یې ابو صاحب شهادتي علیک لقد اکرمک الله عز وجل زما گواہی دا چې الله بستا عزت کړي الله به جنت تبوته نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واوریدل نو غصه شو فقال وی فرمایل وما یدریک ان الله اکرمه تا د سیلم دی چې الله به داغه اکرام کړی فقلت ما یا رسول الله ادري بیا بیا انت و امي زما مور خپل ارته نه قربان ما ته خیلم نشته دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اما هو فقد جاءه اليقين هر چې دی هغه هغه باندې موت راغی یقیني شی پر راغی واني لا ارجو له الخيرام والله ما ادري وانا رسول الله ما يفعل به بیا فرمایل چې ماته زه داغه مبارک دا امید لرم چې الله به سره د خیر معاملې کړي قسم دې په الله ماته علم نشته چې الله ما سره سکی نو بیا فرمایل چې زه په دې ډیر غمجن شلم او بیا چې لاړم کوړه امي اعلی فرمایي یزو دشلمه ما خوب کې وکړه خوب کې خوب کې ګورم عثمان بن مزون رضی الله تعالی عنہ د نهر خوا کې دی او هغه نهر چې داغه په خوا کې روان دی تجري فجئت الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبرته بذلك فقال ذلك عمله بیا زرال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ما خو عثمان خوب کې وکړ چې دا خوا کې نهر دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا نهر چې دی دا دغه اعمال دي که یزه په دې بیا خوشاله شي نو کچرته احوال د آخرت مراد وی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او د صحابه کرامو دا آیات بیا منسوخ دي خو بیا محکم نه دي او هغه آیتونو سره منسوخ دي چې کوم آیتونو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته تلو تذکرہ ده او د صحابه کرام هم جنت ته تلو تذکرہ ده هغه سره د آیات منسوخ دي وجدا چې د وحي تابع دي خان ځکه کوم سره چې د وحي تابع وینو د معظم دي زه تابعدارینو کوم مگر دا قران چې وحي کیږي ماته او ځنه مگر ير در کوم تاسو تخکارا مانه دا چې کوم سره د وحي تابع دي نو د کامیاب دي خان د په دنیا کې هم کامیاب دي تک صحابي د پیغمبر دی مقام والا دی د مرتبه والا دی هو یا زمان نبی مال خبر راکې کې چرتوی دا قران د الله د طرف نه وکفرتم بی او تاسو انکار کوئ د دې وشهد شاهد من بني اسرائيل او گواہی کړی وی یو گواہی گواہی کوونکې د بنی اسرائیل نه من بنی اسرائیل د اولاد د یعقوب علی السلام نه الله دلته کې شاهد چې دینو مبهم وی خان چې دا شاهد څوک دی مختلف اقوال مفسرین دلته کې نقل کړي یو قول مشهور دی هغه نه چې شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام دی رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ به فرمایل چې دا آیات زما متعلق نازل شوه دی خان ابن جریر کې حدیث دی او بل حدیث کې مرادین بخاری مسلم او نسائی او ابن حبان روایت نقل کړي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا احد يمشي على الارض نشته یو تن چې پزما کا ګرځي او جنتی وي هغه عبد الله ابن سلام دی وفيه نزلت وشهد شاهد من بني اسرائيل نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دغه په باره کې دایات نازل شوه دی ښا چې شاهد شاهد من بنی اسرائیل دا خبره قوی شو ښا چې شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام دی لہذا دارت دې با کسان باندې چې کم کسان انکار کوي چې شاید نه مراد عبد الله ابن سلام نه دی ولې ځکه ودایات دا صورت چې دینو دا مکی دی عبد الله ابن سلام خو مدني صحابي دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وفات نه دوه کاله مخکې هغه اسلام قبول کړو امام کلبی رحم الله دې په جواب کې فرمایي چې دایات مدني دی معلومه ده شو چې مکی سوراتونو کې مدني آیاتونه شته دي خان یو قول ده چې شاهد نمراد عبد الله ابن سلام دی زکام عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنہ چې دینو من بنی اسرائیل دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام د اولاد نه دی بیا حدیث کې راځي بخاری کې مکرر روایت ده حضرت انس رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن سلام فرمایي چې کله ما خبره واوریدل چې مکه کې یو تن راغلی دی د نبوت داوا کوي نو زما تسلی وشو او بیا زه کلم په دې معاملې کې اما وی کده اخیری پیغمبر وینو ضرور به مدینه ترازی دل تبخا مخارزی کله چې هجرت وکړو مدینه تراغې ما ته اطلاع ملاو شو زه په باغ کې موي او ما سره زما ترور و دا غینوم چې دینو خالده بنت حارث اما کجوري چې دی هغه ته ورزولي هغه ټوکره کې جمع کولی او دې کې ناصاب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا ستیر وته یا چا اطلاع راکړه چې محمد راغی نماوی الله اکبر الله اکبر زما ترور ما ته غصه شو او ما ته وی چې والله هو اذن دا خو سنی سنای خبرې دي چې د نبی دی که چرته موسی راغله نو ته دومره خوشاله شې عبد الله ابن سلام چې ما خپل ترور ته وی والله یا خو موسی ابن عمران دا خو ته موسی علی السلام ورور دی انبیا ټول ورور دي کنه وعلى دينه بعث بما بعث به داغه په دین باندې لګل شوی دی قالت فذاك اذن زما ترور وچ داسې دخل وګونو خبرې دي چې د خلکو دخلونه او زیو زمونږ وګونو درارسین عبد الله بن سلام فرمایي ثم خرجت الى رسول الله بیا رسول الله خوا تعالی ما چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چهره وکړه هماوی دا چهره د دروغجن نه ده دا خو صادقه چهره ده او دا رښتینی چهره ده ما وی ایمان د عالم خو یو څو تپوسونه تکوم ما چې زه ما تپوس کوم چین اوله نه خا د قیامت بسیم او دیم تاسو ما دا کو چې د جنتیان نړم باندې خوراک بسوي او دریم تاسو ما دا کو چې کله بچي د پلار پشانوي کله د مور پشانوي دی وجه څه ده او سلام تاسو چې ما د سپوږمۍ متعلق کوم چې سپوږمۍ غټیږي او ورکی کی بخاری کی روایت ده بما دا سرور ته پوښتنه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو وکړه نماته چې اوس جبرائیل راغی او مال اطلاع راکړه ما ورته چې جبرائیل هو عدو اليهود اخو زمونږ اهل کتابو د يهودو دشمن دی بهرحال نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې لومبنه نه خچلې د قیامت هغه به ور وي او د جنتیانو لومبنه خوراک چې دین هغه به د مې جګر وي او بچې کله پلار شانتی کړه د مور پشان وي نو بچې چون کې د پلار او د مور د مشترک وبونه پیدا کیږي چې کوم یو به غالب شي نو بچې په هغه طرف زی او د سپوږمۍ باره کې تپوس کې نو وجعلنا الليل والنهار آیتین فمحونا آیت الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا آیات وی په دې معنی بیا عبد الله ابن سلام مسلمان شوخه نو یو قول دا چې شاهد شاهد نه مراد عبد الله ابن سلام دی دیم قول دا چې شاهد نه مراد موسی علی السلام دی ځکه موسی علی السلام هم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دراتلو گواہی کړی و بنی اسرائیل له دې دعوت ورکړو دریم کوله چې شاید د مراد عیسی علی السلام دی ځکه عیسی علی السلام خوشخبری ورکړی وکنه چې اخیری پیغمبر برازي تاسو باغ من ایمان نه لرئ تاغونم به احمد وی تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله بل قول لیکي هغه لیکي چې ليس المراد منه شخصا معينا معين شخص مراد نه دی بلکې هر اغام کتابي مراد دی چې هغه مسلمان شي هغه چې په هر دور کې وي پاګ دور کې او په دې دور کې وي او تر قیامت پورې چې کم اهلي کتاب ایمان راړي او اولاد د یعقوب علی السلام نبی نو په دې باندې گواه دی وشهیدام او گواہی کړی دا شاهد یو گواه من بنی اسرائیل دا اولاد یعقوب علی السلام نه علی مثله په مثل د دې کتاب باندې او زجر دې د صحابه کرامو د عظمت نه انکار کول او طریقه د انکار دا چې کافر وي که چرته دا قران حق کتاب وي علی کتاب وي چې پکار دا چې مونږ په ایمان راوړې وي ځکه مونږ اولاد د یعقوب علی السلام یو کتابي خلق یو مونږ به ایمان نه دی راوړې معلومه کی دا قران حق کتاب نه دی نو په دې صورت کې د آیات مدني شو ها نو کفرون مراد اهل کتاب دي دیم قولای چې کفرون مراد مکه والا مکی والا وې کدا قران حق کتاب وې نو موږ به ایمان راوړو په دې باندې ځکه موږ سرداران یو موږ د عزت والے یو د پیسو والے یو دولت والے یو د اقتدار والے یو او دا صحابه هو غریبانان دي مفلس دي معلومه کې دا قران حق کتاب نه دی دا غریبانان چې ور پس روان دي دا دلیل دی په دې چې حق کتاب نه دی حالانکه هر دور کې غریب خلکو د انبیاو انبیاء ایمان راوړې دي او د انبیاء متبین ګرځیدلې دي ویا کسان چې کفر کړي دي للذین فباردا کسانو کې للذین کې لام د خطاب د پاره دي فباردا کسانو کې چې ایمان راوړې دي لو کان خیرن کدا قران بهتر وي حق کتاب وي